د چاري سره دی کافر مؤمنانو سره نه دی باطنا او د کافرانو سره نه دی ظاهرا دا غ مزبذب خلق دی او د دسه قسم خلقو د پاره الله تعالی دا خلق الله سبحانه و تعالی ته ډیر مغبوز دی او ډیر مغبوز ذکر او د دې د پاره خو ډیر زیات آیاتونه او من الناس نرواله اخر او یا ایو الناس بدو پورې ټول آیاتونه د دې په ځم کې ذکر شوی دي د دې په څه کې ذکر شي نو څو تقسیم لري دلته کې درې هر کله چې شروع کړه الله تعالی په شرح د حال کتاب عظیم او وساقه وای چلو د بیان د دې د پاره ذکر د مؤمنانو آ کسانو چې خالص کړي خپل دین د یو الله د پاره وواطات فيه قلوبهم السنتهم و باطننا او قلبا ولم يلتفتو ادي الفتت راس او دې خلکو د سره التفات نه رکړي التفات انصراف ته وي د یو جانب نه بل جانب ته دا لفظ کې په معنا د چا سره دی د جانب سره دا منسوب دی دلته بنا بر ظرفیت ولم یلتفتو دې خلکو د سره التفات نه رکړ چاته الفتت څه مطلب دا ډېر خبيث کافران دي وابغضهم الى الله او دا ډېر ابغض الى الله دي لانهم زکدا خلق موه مل کفر دا خلق هغه دي چې دي کفر خسته کړي دي او وخلتو به خداع او خلق کړي دي سره دوکا او استهزاء اے دی خلق موه معنا ده لکه د سرو زرو یا د سپینو زرو اوبه چې یو شي له ورکې او هغه یي نه اته یې له څه شی ورکې د هغې اوبه له ورکې او دې سره وخل کړی دی د کفر سره دوکې هم د مؤمنانو سره استهزام د دې د وجنه الله د دې په بیان خبس کې ډېر طویل کلام ذکر کړی دی وګد او د دې د جهل حواله سره او استهزاء بهم د دې سره الله د دې خبس ذکر کړل استهزاء بهم الله يستهزئ بهم پوښ کنه او دا رنګ الله تعالی نور آیاتونه دی حواله سره ذکر کړلی اتحکم بافعالهم اولا تحکم بافعالهم د دې چې کم کارونه دی آی پورې الله تعالی د خپل شان مطابق خاندانی کړی دي بیا او کصیب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق دا مثالونه ذکر کړل او په دې کې الله تعالی نازل کړل چې د دې حواله سره چې ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار منافقین با په درک اسفل کې لاندې طبقه کې وي د ورنه وقصته من اخرها معطوفه على قصه المسرين ومن الناس کلمه هو اوراغ الله دي ته ویل کېږي مولانا عطف القصه علی القصه عطف القصه علی القصه دي ته وایي چې په ما قبل کې امور متعددي په ما بعد کې هم امور متعددي ما قبل کې متعددي او په ما بعد کې څه شری امور متعددي ټیک شو خو درې ما قبل د ما بعد په منځ کې بل څه مناسبت نه البته مناسبت فی المضمون مناسبت فی الشی یا مناسبت فی الغرضی مناسبت فی الشی غرضی نو واو چې راغی نو دلته که ما قبل اخبار دی ما بعد انشاء نو مناسبت یې خو نشته کمال انقطاع ده بیا واولی راغی نو هلته هم خلک وایي چې دا عطف القصه علی الڅه شی راخسته نو دلته که ما عطف القصه علی القصه ده هغه صرف هغه غرض هغه په ما قبل کې غرض او دی کې غرض چې کم دی نو دای په منځ کې مناسبت دی دای په منځ کې څه شی دی التر مؤمنانو دغه شی وکنه پوښتنه او په دې کې رچا ذکر کیږي په دې کې د دې کافرانو نو اوس دا عطف د چاره دا عطف د جملې په جملې نه دی ښا بلکې دا عطف د چاره د قصې په چاره پوښښ کنه نو دا عطف نو دا چې کم غرض دی نو داغه په منځ کې مناسبت دی او ما تاسو ته ارزو کړ چې دا عطف د جملې په چا نه دی ولې که عطف د جملې په جملې شي نو بیا خو څه پکاري مناسبت نو دلته کې خو څه مناسبت دات وقصد دی عن آخرها یعنی من اولها الى آخرها د عن اخرها تعبیر د چا نه د عن جميعها نه د چا نه د عن عن جميعها نه نو وړاندې چې کم غرض او دلته چې کم غرض دی هغه منځ کې مناسبت ته نور مناسبت نشته دا معطوف ته په قصې د مسرین چې کم خلق مصر علی الکفر نو په خلکو باندې د دې شیشه شوی نه هغه عطف شوی دی پوه شو کنه دا مسله ختم شو والناس اصل اناس الناس تکره ومن الناس وعطف نه ده فارغ شو ګوره دو چیزونو نه فارغ شو د دې ما قبل سره مناسبت سره درې تقسیم ذکر کی دا وو کم واته وو ده دا عطف ته جمله په جمله نه ده بلکې دا عطف ته مفرد په جامه نه ده نه دا عطف د قصې په چا باندې دی پکې خدلته کې تناسب فلسفي شی دی غرض ته بس دا مسله ختمه شوه درم دا ناس په اصل کې څه وای اصل کې اوناس نو لقولهم د وجر دی قول د دینه چې انسان وانس واناسی نو دا چې راځي دینه پته لګي چې دا اوناس څه شی دی د اناس اصل څه شی دی هغه اوناس ټیک شو بیا حذف د چاو شو د حمزه حذف د چاو شو بیا حذف د حمزه او دسی حذف شو کنه لکه په لو قطن کې څه حلوا ته وای کې څه ته وای دلته کوم پاسل کې څه شی او علاقه علاقه نو حمزه دلته دام کټ شی دی خو دلته کې الف لام په عوض کې نه راوړل شي او الناس په اصل کې اناس نو حمزه کښ شو په څه شی راوړل شو عوض چیرې بیا د دین عوض راوړل شو حرف تعریف ولهذا لا یکادو د دې وجنه قریبا نه ده چې یجمع او بینهما چې د دې په منځ کې څه شی شي جمع یعنی د حمزه او د الف لام په منځ کې جمع نه کیږي ولې جمع نه کیږي کله دې په منځ کې چرته جمع وشي بیا به جمع په مابین ده عوض نه معوض کړی وقولی سره د پر سوال نه حاصل د سوال دا نه چې نه ته ونه جمع کیږي ضرورت اخیم چې جمع شي نه ان المنايا يطلعن على الان على الناس الامي امنين وې دا مرګونه نه دي د ظاهره په خلکو د څه خلک چې هغه په امن کې د څه خلک چې هغه په چا کې مرګونه ظاهره په خلک د څه خلک چې هغه په سکی په امن کې دا د الناس لپاره څه شی ذکر شعر صفت او دا ان المنایا دا منایا څه شعر دا جمع ذکر شوی دا نو اوس دلته کې ګوره علل و ناس ګوره حمزه ذکر دی او سیشم ذکر دی الف لام هم ذکر دي نو دوی په دا خو په شعر کې ذکر شي دي کنه شاذ انداسي شعر ورنه جواب ما بین د ایوازر معاوض کې ناراضي او تا چې راته مثال کې خدا سي شعر شي وهو اسم جمع دا جمع را کدا اسم جمع ده نو ده فرمایي دا اسم جمع ده اسم جمع دي ته و چې دلالت کوي په ما فوق الاسنان اسم جمع دي ته و چې دلالت کوي په ما فوق ده دا یو دوی مدار چې په اوزانو د جمع کې نه دوی مدار چې په اوزانو د چا نه او درې مدار چې د دی او د واحد په منځ کې فرق په کلمې د چا سره نه کیږي د تا سر نه کیږي په کلمې نه چا سر نه کیږي اسم جمع څه ته وایي چې اطلاق کیږي فما فوق د اسلام دویم هغه دې ته ویل کیږي چې پاوزانو د چا سره نه او درې مدار چې د دې او د واحد په منځ کې به فرق په کلمې د حرف تا سره نه کیږي لکه تمار او تماراتون هغه جنس تماري تون جنس او تماري څه شي واحد او تماري څه شي دې ته څه ویل کېږي هغه اسم جمع تاسو پوه شئ دې ته څه ویل کېږي اسم جمع نو دا جمع نه ده دا اسم جمع ده نو جمع اسم جمع دي ته چې دلالت ما فوق الاثنين کوي په اوزانو د جمع باندې نه وي فرق د دې د واحد په منځ کې په کلمې د حرف تاج سره نه او بل دار چې اسم جنس دی اسم جمع دی ته وای چې هغه مفرد من لفظه نه لري څه شي نه لري مفرد من لفظه هغه نو دې ته څه ویل کیږي کاروخال لکه روخال روخال جمع درخل ده جمع د راخل ده روخال جمع رچاله دا لکه کله کله ګوره د غم لري کله کله مفرد من لفظه ا کله کله لري هم دا لکه روخان ته نه ګوره جمع در اخل د لکه کتف او دا دا اولاد د ځان نه د ګړي بچی ته وي خو چې مؤنث شي چې څه شي روخان دا غي څه شي را جمع اذ لم يثبت ذکر نه ده ثابت شي فعال په ابنيه او د جمع کې په ابنيه او د چا کې په امنی او د جمع کې کم وزن نشته نو چې دا نشته نو بیا اناس دا دې ته موږ سن شو ویلې دې ته موږ جمع نشو دا ماخوذ منه هی څه شی دی هغه وای ان لانهم مستانسون دا ماخوذ دی رچانا دا انس نه ماخوذ دی دا د ضربا او د سمعانا ذکر کیږي راضی د باب سمعا او ضربنا مطلب دا رې چې دا رچا نه دی دا دغه نه دی محمود دی دا د څه شی دی کنه پوه شو کنه دا څه شی دی دا محمود دی د باب ضربانه د کیږي او د انسان ته انسان ځکه ویل انهم مستانسون بامثالهم ځکه دې د خپل نور امثال سره الفاظ لای کنه میره حاصلې کنه الفت حاصلې نو انسان ته انسان ځکه وي او چا ویل چې نه دار انس نه دی اناس وی قتل وتا ځکه انس نه دی یعنی د انس ای انس من جانبی توری د قتل په معنا ځکه دا خلک ظاهر دی او لیدل کیږي کنه د دې د وجنه د خلکو ته خو بشرم وای کنه د خلکو ته څه وای ځکه بشر دی بشری ته وای دی بار دی بشر د پوستکی ته وای دا لیدل کیږي نو دی وجنه د انسانانو ته بشر وای نو د انسانانو ته انسانان وې ځکه دا رااله سره د په معنی ده لیدلو لکه خلک اینی لکه څنګه چې جنات ته جنات وې لاجتنابهم دا د څه د وجنا د وجر استتار د دین عن البصر د سترګو اپ سترګو نه ښکاری نو خلکو ته جنات وې نه انسانان په سترګو ښکاری نو ځکه ته سوې انسانان نو تاسو څو خبرې زده کړې دا ما قبر سره مناسبت درې تقسیمه ذکر دویمه دار چې الله تعالی کم قسم ذکر کا درم نو په دې باندې ډېر زیات آیاتونه چسپان کړ چسپان کړ ځکه د دې هغه نقصان ډېر زیات دی ځکه ته په در کې لاس پرې من النار ویلې شي درېمه دار چې الناس د عاطف کم دی د عاطف القصال القصال دې کې نور مناسبتونو ته ضرورت نه سلورمه خبره دا یاد کړ چې دا جمع نه قسم جمع نه موږ ویل چې شرع اسم جمع ماخوذ د چانه دا محموز دی او دا د چانه ماخوذ دا د فراو د سیبوی مسلک ته خان چې دا محمود دی د فراو د چا ها زی مشتری ته معطلب ویل دي زی مشتری ورته سم ویل دي خو صحیح موقف دار چې دا څه شری محمود دا خبره اوس انسان ته انسان ولی وای ځکه دا رانس نه دی په معنی د چت الفت سره ادا ټول خلک یو بل سره الفت دي مینه لرون کې خلک انسان په غیر د بل انسان نه ناش تمام یادا رانس نه په معنی د ظهور سره او د اخکاری لکه بزد چې د بزد مثال ذکر کړي لکه جنات او تجنات څه کوي چې نه ښکاري جیم نون چې کومه ماده کې کې معنی دا چا پرته دي استطاعت ځکه خو جنون ته جنون وای ځکه خو جنت ته جنت وای جنون عقل باندې پر راغلي جنت ته جنت ځکه په پانو باندې پټي جان نو والله مدبره نری مارته وای ځکه چې ښکاری نه جان پوښ کنه او دی جن تم ځکه جن وای چې دا پوښ کنه